دعوت ال الكتاب يهود تا بیا دوی مې عیسی د فز کرونی اسکرکم نشورو په دې کې بیان د خلافت کبرا او د خلافت کبرا یعنی د قران د نظام پینځه مرحله یو تهذیب الاخلاق د تهذیب الاخلاق شکر صبر دعا صلات او تعظیم د شاعر الله یعنی د نظام خبره ونو د نظام او د معاشري د پاره بیا داسې افراد پکار چې دا پنځه صفات پکې وي نو معاشره او نظام به درست چلی دویم بیا تدویر منزلو تدبیری منزل شروع شوی و د ایک سو چونسټ آیات او د دې تدبیری منزل تقریبا و احکام او امور بیان کړ پای کې یو ذرائع د کسب حلال رزق حلال چې هغې ته مونږ سیندی صاحب تعبیر کمانا ګټل دایوی وجه داوا چې اول فردی نو بیا وادو کی دوشی بچی پیدا شي نو په د باندې فریضه او ذمہ داری رااله ځکه انسان طبعي طور چې څونه مخکې ځي ترقي کوي نو ذمه دارۍ زیاتیږي اول ځان له خپل سره و خو چې کله واده وشو نکاح وشوه نو د ښځې بچو ذمه داري پراله فریضه راله نو سغې لګټل پکاري نو اوله مسله د تدبیر منزل هغه کمانه یا ذرایع د کسب حلال دویم بیاو مسله د صرف خرج کول ګټه خوبا ذرایع د غدی خو اوس خرچ کول به څنګه وي نو هغې له یې د حلالو حرامو بیان شروع کړ، خرچ به کوې خو حلال حرام وپېژنه او حلالو کې خرچ کړه حرامو کې نه. بله مسئله د تدویر منزل هغه تعین د اهل منزل او فرایض او حقوق په دې منزل کې کور او معاشره کې چتا چا سره واسطه راځي نو هغه پیجندل غواړي او دیم حقوق او فرایض سری نو هغه خو دلیو دا الله حقوق هم دی او د بندگانو هم دی نو لیسل بر کې دقه تعین د اهل منزل سره دا حقوق او فرایض بل مسله افوج داری وا خامخا خلق غنشي او خاندانونه کورونه ډیر شي دارنګ ناغې د پاره بیا پای کې خامخا د جنگ جګړې تصادم خطراتی نو فوج داری پکار ده یعنی قانون د دا جرم او سزا ځکه کور کې دا شینی گرفت نی چې د مال تقسیم دی صحیح وي که د مال تقسیم منصفانه ني ظالمانه نو کور رواني د خزه خرچې ته ضرورت ته پنه کې بچي خرچې ته ضرورت ته تولنه ورکه یا فرق کې یو لور کې بل نه ورکه نو بس کور برواني نو د مال تقسیم دي صحیح ورپسې بل مسله ا مسله د صوم وا چاغې نه تعبیر سیندی سے کړو په اشاعت تعلیم خود رمضان په باس کې ذکر اوړه چې دا رمضان یو بهترین وخت دی د تعلیم او تعلم قران نصاب دی او زمانه د تعلیم دا د رمضان میاشت ده او طریقه به دی چې د شپې به وی تراو کې وی او دروازه د سنت نه معلوم درس به کوي په دې طریقه به رمضان د اشاعت تعلیم قومي او اجتماعي سطح باندې دا د تدبیر منزل یعنی د کور او د ملک د کور او د معاشره د اصلاح لپاره طریقې علم عام شي قران عام شي ځکه وایي د انسان د پاره کور کې سیندی صاحب درې خبرې ضروري یو مذهبي تعلیم پیلاو تعلیم ورکړي شي دویم قانون نه مذهب یا روح مذهب پابندی کول بیا د دغه قانون کور کې پابندی او دریم داغه مطابق یو نظم نسق جوړول نو الوب کور سي کور کې علم تعلیم دینی بیا داغه عملو او دریم داغه نظام کور پاغه چلی دا نو علا بدا کور سی کوری خو اشاعت تعلیم داینه بعد بلا اخیری مسله اغوا اصلاح معاملات خامخا کله چې معاشره کې کورونه خلک ډیر شي د یو بل ته ضرورت پیخیږي څوک به دوکانداري او څوک به مزدوري او څوک به زمیداري او څوک به موچي وي او څوک به چې دی نو هغه دیګماري او مختلف یو بل ته به ضرورت وي نو یو بل نه به خپل ضرورت اخلي نو دې نه معاملات وجود ته راځي. دغه معاملات درستول غواړي چې دا د شریعت مطابق که معاملات په معاشره کې د شریعت مطابق نه نو معاشره به خراب وي دا چې ختم کړل نو وقاتلو فی سبیل الله نه 190 آیات نه ملګیری شروع کړ یعنی سیاست مدنی شروع شو سیاست مدنی کی دوه حصې وې، یو ملکګیری و او دویم ملک داری وه. نو ملک ګیری د دې ایک سو نبه نه چې پرون مونږ کوم ویلی و، په دې کې د جهاد بیان و، په جهاد یې پوره تفصیل وکړو، د هغې څه اصول، د هغې څه آداب، دا بیان شو. دا و ملک ګیری. اوس د دې ځای نه د دې آیت نمبر ایک سو اکیس نه، دوه سو اکیس نه، ولا تنکل المشرکات حتا یؤمن ولا امه مؤمنه خیر من مشرکه ولو عجبتکم ولا تنکه المشرکین حتا یؤمنو دې زنه شروع کیږي ملک داری ملکداری ستوي یعنی د ملک د چلولو نظام اخو ملک گیری و ملک گیری کې ملکونه فتش ځمکې د مسلمانانو زیر تسلط راغې علاقې رااله فتح شي اوس چې کله فتح شي او یو ریاست وجود تراش پای کې با مشری امیر راعی بی سلطان بی خلیفه بی لاندې برایتی نو د دې رعی او ریت ترمنځ تعلقات به څنګه وي او د ملک نظام به څنګه چلېږي؟ ملکداري دقه نظام او سیسټم چلولو ته وایي. دلته تقریبا یو شل قوانین یا احکام مسلې دا د سیاست مدني دي یعنی د ملک دارې دي خو د ملک دارې دا مسائل چې سونه سیندي سیبریستی دي نو ده د استنباط په طریقه رئیستی او دا مسائل چې سونه بیانیږي دا دراصل عائلی مسائل وګوره نکاح طلاق بچی له پی ورکول رضاعت دا مسلې نه نفقه زکات باغبل منهج الوانی منهج کې دا سری دا تدویر منزل دی د تدبیر منزل احکام نو اصل نه خو دی تدبیر منزل خو سیندی سے وای چې د دینه د ریاست مسائلم اخس کې دیش نو ځکه دې تاغه ملک داری وای او ای څنګه چې دا کور د خزه خاون او د بچو ورکوټی ریاست ته او دا خاون پکې راعي دی او دا ښځه بچی یې رعیت دی، دا ورکوټې سلطنت وګڼه، ورکوټې ریاست وګڼه. نو قرآن د دې مسلې بیان کړي دي د کور د دې ورکوټي ریاست اوس غټ ریاست ملک نو د هغه مسائل او احکام په دی وی قیاس نو څنګه اصول قوانین د کور د پاره بیان کړی دي نو دقه سي د دینه د ریاست احکام ماخوذ دی او د دینه مستنبت دی بس فرق دا دی چې ال ترعی سلطان او خلیفہ دی کور کې راعی خاوند دی هلته رعیت چې و عوام و، دلته رعیت د سړي ښځه او بچي دي. دلته محدود ورکوټې حکومت و، یعنی کور و، کور هم یو حکومت دی که نه، نظم و نسق دی. نو دغه رنګ دلته ریاست حکومت غټه سطح ده بس دغه فرق ده نو د دغه کورنی عائلی مسائلو نه د استنباط د دغه ملک دارای کوي او د سیاست مدني لکه هغه مسائلو نه اول مسله ولا تنکه المشرکات حتا یؤمن دا خو کورنۍ مسله شو عائلی شو د کور مسله شو ولیکن سیندی صاحب ته استنباط کوي او وی چوغورا چې د یو مسلمان جینه راعی مشرک نشي جوړې ده عجیبه خبره کوي د یو مسلمانې جینې راعي څه مطلب خاون راعي کور کې خاون او راعي مشرک نشي جوړې ده نو د امت مسلمه راعي هم کافر او مشرک نشي جوړې سیاسی مسئله ته جروز څه مطلب چې د مسلمانانو د ریاست او د مسلمانانو د حکومت او د مسلمانانو د خلافت سلطان او خلیفہ با کافر مشرک نی بلکې مؤمن مسلمان وي دا مسله را دیو جنا کوم علما ما آئین پاکستان کې کار کړو نو د خبرو ته خیالو نو الته دا شرط لګولې ده چې د پاکستان صدر وزیر اعظم بسو کی مسلمان وي پاکستان صدر وزیر اعظم با غیر مسلم نه نو ګره دا اول سیندی صاحب خبره چې مسلمان دی لګولې او بیا پکې د ختم نبوت کی سره اله نو بیا وسره د مسلمان تعریف کړي دی چې مسلمان بیا چاته وای نو پکې دا ملي چې د ختم نبوت عقیده به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ابل ورځ ستاسو د پاکستان صدر صدر حلف واغس اتفاقی هغه چا لګول ما ته خو نو چې کوم حلف انګلیش کې نو د نبی علی السلام د ختم نبوت عبارت پکېو چې زبد محمد رسول الله سلام ختم نبوت اقرار کوم په دې ایمان ده او د نبی علی السلام نه پس بل هیڅ قسم پیغمبر بنه منم نو اسې ته حلفونه علی خو زب بیا ما زه خدای دا ټکی مخدي چې پکشتا اوس دي سمره مسلمانان دي سمره نه دي جدا خبره خو لیکن دا چې دا مسلمان ملک د پارا ریاست د پارا خلافت د پارا برایسو کی زکه د مسلمان رعیت رای کافر مشرک نشی کېږي لکه څنګه چې د خزې د پاره چې ورکوټه سلطنت او په دې کې د یو خزې راعي خاون کافر مشرک الله وی نشي کېده نو دارنګ د مسلمانانو د ریاست او خلافت خلیفہ او دارنګ رئیس او سلطان به هم کافر مشرک ني نو د سیاسي مسله راوځي لګي کنه خو سونه لری گہرای ته سیندی سبزی دین عجیبه کمال کوي دی وی چې راعی د رعایت په هر معاملې کې مداخلت نشي کولی راعی با د رعیت په هر معاملې کې مداخلت نشي کولی وی ګورئ نه د خزي خاون سونه قریبي تعلق دی او دې خاون لا د خزه هر کار کې مداخلت اختیار شتا ولی چې دې خاون لا په دې خزه باندې ها څه ده اختیار ده پورا اختیار دی اقتدار ها تامه وته حاصل دی خو لیکن باوجود د دې دون قریبي تعلق یو وخت دا سده چې پای کې د مداخلت نشي کولای سره حالت هیز سو وخت دا سشتا چې کې مداخلت نشي کولی نو دقه سي کرای تا په خپل ریت اقتدار تامه حاصلم ده هو سشي نه داسي دي چې دا رای با دا رای بادشاہ با سره د اقتدار تامه په هغه ما خصوصي معاملاتو کې مداخلت نه کوي مثال لکه قران وی لا اکراه فی الدین دې کې به مداخلت نه رای دا نشي کول چې په زور غیر مسلم سکی مسلمان کی دغه کو ګته مو بس دعوت ورکوا خلا اکراه فی دلته جبر نشي کول دا کې ته ورته ګته مو مداخلت نشي کول دغه رنګ یا مثلا سیندی سوی مثال لاره چې ملک کې غیر مسلم وسی هغه غیر مسلم د مذهب په اعتبار خپل مذهب کې آزاد دی لکه چې دعوت ورکول شو په زور مسلمانو لینو شولا اکراه فی الدین ادن کور کې هندو دی او کور کې ځان لبوت جوړ کړي دی او ایت عبادت کوي دارنګ مندر کې بوتو درولې ده او ایت څه کوي عبادت کوي نو ټیک ده چې د رایلا اقتدار تاما حاصل لې خو لیکن یو وخت داسې دی چې ای کې بده مداخلت نه د د پس کور ته نشي ورته چې د بوت ول عبادت کوي د کې مداخلت نشي دنه دی کوي مندر کې کوي دنه دی کوي دغه یو مداخلت نه وی سیندی سی وی لکه څنګه چې حالت حیث کې دارا دا سړی راعي خاون خزه سر مداخلت نشي کولی ولی قران وی قل هو اذن نجاست ته کنه نو دغه رنگ هغه کور کې د پدې نجاست اخته ده د بوت عبادت کوي نو الله راي ته وي قل هو اذن فاعتزل النساء دغلته نجاست پروت د نږدې مور درو کوي کوي به دنه دی کوي نو صدا سي خاص معاملات دي چې په خاص معاملاتو کې ورای بیا مداخلت نه کوي لکه داش دارنګ دریم نساؤکم حرس لکم فاتو حرسکم فاتو حرسکم انا شیتم وقدمو لانفسکم دلتا دا خبره خی چې دراعي اختیاراتو کې با تهدید وی تهدید وګوره خزه خاوند دی د خاوند لپاره دا خزه جایز ده دا هر څه ده ده د ته خپل फायदा غستېش د هم بستری کولیش خو لیکن باوجود د دې چې دا ورله جایز دي خو بیا هم دا اختیارات محدود دي د دې تهدید شوی دی قران سوی فاتو حرسکم ان شیتم وقدموا لانفسکم خدلتا حرس ویلې او بای بیا دې بل منهج کې تفصیل کې دیش رای له اختیارات دي خو دې کې تهدید داسې احکام بنه نافذ کوي نه جاری کوي چې داسې پالیسی بنه جوړي چې هغه پر رعیت باندې داغه اثرات نقصانات دی غلط اثرات راشي دا سې نشي کولی یا لکه خلاف شریعت حکومت نشي کولی ټیک ده چې اقتدار تامه ده خدا اختیارات محدود دي د دې حد شته هر خبره به مني نه نه هغه به مني چې د شریعت په دایره کې شریعت نه خلاف دی نو لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق اوس خزه باندې دتا دغه اعتبار سره ملکی بوزعی حاصل وکنه او په ملکی بوزعی کې د پوره سره مختار نه دی مختارو خدای باوجود وتا شریعت پابندیو لګول چې فاتو حرثکم حرث ته برازي فرض ته نه ولی د شریعت نه خلاف ده نو دقه سي کدتا اختیارات شته خو په دې کې تهدید ده تهدید دا ده چې دا سه حکم پالیسی بنی چې د شریعت نه خلاف یا د عوام او ریت د پاره نقصان دی وی وللا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق او پین سلورم حکم نو د هغې نه رجوع لازمه ده یو آرډر یې وکړ قانون یې نافذ کړ خو هغه قانون نقصان دی شریعت نه خلاف و یا د قوم رعیت د پاره نقصان دی دی مفسد دی نو حاکم له د هغه آرډر او قانون نه رجوع لازمه ده لکه څنګه چې سړی قسم خوړل دی او قسم غلط خوړل دی نو د قسم نه رجوع کوي کفاره ورکي نو دغه رنګ به حکمران هم کوي دا بني چې نه بس اوس ما یو ځل اډر کړی دی نه نه نه دا یوازې حاکم نه بلکې د یو ادارې مشر دی د یو تنظیم تحریک مشر دی دا سه زور پس او یو اډر کړی دی خو هغه د شریعت خلاف یاد دی تحریک تنظیم ادارې یا د بل لپاره نقصان دی دی نو په کار دا ده چې د دانه چې ودریږي په جنب زما حکم دی اوس به منه ارسه چی نه نه رجوع ولې دا نقصان رسي ریاست اجتماعیت ته نقصان رسي لکه څنګه د قسم مسله واغ حدیث کې راتله کنه نبی علی السلام فرمایي زکلا قسم خورم خو بیا رسو ما ته پته ولګي چې د دې قسم پابندې په ځای غ کولو کې خیر دی نو د قسم مات کم کفاره ورک رجوع نو دغه رنگ رعیب هم کوي که یو حکم فیصله کړي او هغه نقصان دی وینو دا غینه به رجوع کوي پای باندې با کلکیږي نه پنځم حکم وللذین للذین یولون من نسائهم تربص اربعه اشهر فإن فاو فإن الله غفور رحیم مسله د علاوه اله مسله وا یو سړی خزه ته قسم کړي تا ته بنه نږدې کېګم نو شریعت داغه د پاره سوخ مقرر ک سلور میاشتې څلور میاشتې وخت دی په دې څلور میاشتو کې دنه دنه د خزه ته رجوع وکي نو خزه د طلاق نه بچ او کو رجوع نو کړو څلور میاشتې به تیر شو نو شو نکاح ماتش نکاح ماتی نو دلته سیاسی حکم داده چې درایي او دراییت په د تنازع په وخت کې د اختلاف په وخت کې د رای او د ریت تنازع رااله الکه دا صدر صاحب وزیر اعظم صاحب دا سلطان صاحب دا خلیفہ صاحبم خوخ نشو نو وسکی بس درز مرد آباد نه څنګه سیندی صاحب وی هلته د ښځې خاوند ته نظر راغلی ده او څلور میاشتې مهلت یې ورکړ چې غور فکر وکړي نو دغه رنګ د رعیې او رعیت د تنازع په وخت کې تعلقات کشیده شو نو د استعفا نه مخکې څلور میاشتې د غور فکر له ورکول غواړي کیدی شي د رعیه رعیت په جذبه کې راغلي اوس به صدر وزیر اعظم یا مطلب سلطان خلیفه لر کی بیا ورستو خپي غلط کار مو چا دوک کړو او یا دا د چې سوچ هم نو کړي نو وای سلور میاشې د استفانه مخکې مهلت د غور فکر د پار پرې د یو سلور میاشې د رایم سوچو کی او ریته مو کی نو که چرتا سلور میاشتې بعد بیا هم دی په دې خپل خبر باندې کلکونو بیا دی ها دغه رای لري او کې دې شي ک دوی د دې خپل خبرې نه رجوع کړي نو زوړ رای و پسړه پاتې شي وجه صد سیندی سی وای وای کې دې شي چې داسې قابل او داسې سړی بل درای کېدو د پاره نه ملاويږي نو دنه خو ځان خلاص کې خو بیا بس کوي اسنه چې وای زما حمل ممل نشته مقصد دا نه ځان وباسي خپي وباسي نو د دې خاون حق چرته بل لور نه کی د دې رای حق بل خو یو نسی نو دقه سه دا خبره کوي چې د اختلاف او تنازع په صورت کې رعایت له پکار دي چې د رایي حق تلفي اونه کی اسنه چې اختلاف راغې او استفه په ورکړه حکمرانې نه لری ک خداغه چې صح حق کې دا حق نه مسک ده محروم د سمک لکه څنګه چې دلته وای راعیو خاون دا حق دا حمل نو دینه محروم نه کی په الله ایمانی دا د ښکار کی نو دقه شکرائی لری شو او زده رائی مثلا ستنخواګانې پاتې وي مثلا زیندی سه وي تنخوا یې پاتې وه. یا دې رایي چې په کوم کور کې اوسېده نو خپل ساز او سامان یې دلته راوړی و. اوس چې هغه مستعفي شو ورته یې ځه نه سامان نه تنخوا هر څه لاړ ضبط نه نه نه حق ورکړي. حق ضبط کول نه دي پکار حق تلفي نه پکار ورپسې ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه دا بل وم چې د رعیه او د رعایت حقوق دا به د جانبینو نه وي څنګه چې د رعیت حق شته نو د رنګ د رعیم شته او څنګه چې د رعی شته نو د رعیت هم شته حقوق به جانبینو نه وي دا نه چې بادشاہ خو وی زما حق ادا کړي او د رعیت نه ادا کړي یا رعیت ته مونږ لرا کړي خو لیکن هغه دا بادشاہ او دا رعی حق نه مني نه نه حقوق با جانبین لکه څنګه چې د خزي خاون منس کړه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف د خزه خاون دواړو طرفونو حقوق د خزه حق شته نو د خاون هم شته او که د خاون شته نو د خزه هم شته نو دقه سبا دلته همي چې د رای او ریت دواړو جانبینو نه به حقوق وي البته دومره ده چې د دې دواړو د حقوقو خیال به ساتل کیږي مساوي خیال به د دهم داغم خو لیکن دومره دا چې د رایل بس لګنا س ترجیوي او فضیلت وي لکه قران وای کنه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجه د خاون بیا حقوق خود دواړو شته خود خان و په او درجه یو فضیلت نو دغه رنگ د رعیت او رعی دواړو حقوق وي خو لیکن دا دا چې د دې رعی به سنسبتن ترجیح او فضیلت وي په دې رعیت باندې خامخا نظام چلی حکومت چلی او اتم حکم الطلاق مرتان طلاق رجی او طلاق مغلظ فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره نو الطلاق مرتان خاون یو طلاق ورک دو طلاق ورکړل نو بدی کې رجوع کولی شي خو چې کله درې طلاق ورکړل نو بس دینه بعد د رجوع حق ختم شو اوس د خزي خاون منس کې جدايي رااله او مضبوطه جدايي رااله نو دقه سي دلتنا سیاسی حکم سیندی سے په دې طریقه ثابتای چې څنګه التا د دریو طلاقونو بعد بیا د دوی کور نه جوړیږي نو دا رنګ که یو حکمران، راعي، دا راعي دی یوازې بادشاه نه یادوي، راعي بادشاه هم دی، راعي ګورنر هم دی، راعي افسر هم دی، ښه دا ټول په کې راعي هر چا خپله خپله درجه راعي دی. نه وایي که چېرته آینده به د ده انتخاب نی د دې عهدې د پاره وجه سره وی بیا به دا عهده نه ده او دا سلطنت دا امور سیندی وی دا به بازی چې اطفال بن جایگا دینه د ماشومان د لوب شی جوړ شي دغه بار بار معذوریګا نه حلقېګا بیا راځه پاکستان نه بالکل پاکستان باندې لګي نه دا دا به شل زله نه اهل کې او بیا هم راشي کې بني ها دا سو زله دا نواز شریف نه اهل نو بل نه اهل کې نو بل نو سو سو زله نه اهل کې چې ګوره سوال بیا ناسي د ملک وزیر اعظم یا د ملک په اسمبلی کې او په غاټه وته ناسي نو غف شو خندا جوړه شي نو وای چې لکه څنګه د درې طلاقونه بعد باز کور جوړېدل ختم بس یو ځل طلاق راغې د دوی خود سر لرانغه بیا طلاق راغې خزه خاون سم نشو بیا راغې نو بس ته او زدي کور جوړو لاړو سلار اوس کو بیا کور جوړې دی ودینه غب جوړ کی دیو جن دا طلاق والی کنه طلاقیان بس بل کاری نه طلاق ورکې بس مولاله ورزي او ورته زبس نه دی شوی او چې غیر مقلد باندې بیا پیښ شي دا خو ورته وی درې طلاق یو دی درې نه ولا یو جوړ کی نو هغه ډاډه شي نو بس سوال بیا ور کړي نو بل ورځ بیا ور کړي بازی چې اطفال شي نو دغه سه اوهدم دا اوهدین یو ځل معزول شو بیا معزول شو خو چې بیا معزول شو بس د نور اهل پاتې نش نه د سلطنت د رعی بادشاہ کېدو نه د وزیر کېدو نه د افسر کېدو دا به نهم نمبر ولا يحل لكم د دغه زینا سش فإن طلق لا فلا تحله من بعد حتى تنكح زوجا غیره چودای خوراله خوس خاون لدا جایز نو چې دله کم مہر ورکړی دی هغه مہر وغیرہ حقوق دی ایثار کی دا جایز نه نو دغه رنگ وې درای د بارم دا چې درای ابطال عمل جایز نه دی بادشاہ مخ کېو وزیر مشیر گورنر او هغه اوس مستفی شو دغه دورانیه ختم شوه یا بل فرض نه اهل شو معزول شو د سکارونه شروع کړیو د مملکت نو دلم ندی جایز چې هغه کم د ملک ترقی یافته کارونه شروع کړی دي هغه کارونه ختم کی کله دا څه کنه الکه با زماسي حکومت ختم دا منصوبه بس ختمه نیک در کوم یا تجاویزی ورکړي د ملک د پاره منصوبه پیش کړي و یاره د ملک معاشي معاشرتی و غیره ترقه دا منصوبه ده خپل ته د معزول شو مستفی شو هغه تراون کوي ځوی نه در نه نه نه دا سم کوي لکه څنګه چې د خزي باره کې ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن سچ مرکړي دی هغه ته ضبط کوي ما نو رايب هم داسې نه کوي او دارنګ کده معزول شو حکومت نو بل حکومت راغې نو دا جایز نه دی بل حکومت لچ دا مخ کی حکومت او د مخ کی رایه منسوبي سکی سټاپ دا خو د ملک ته نقصان شي زموږ پاکستان کې دا لوبي کی یو حکمران راشي یو حکومت نه چې سم منسوبې د ملک د ترقې شروع کړي کنه او بل پر راشي نو سټاپ الکه غ منسوبې ته وګوره نقصانی د نوټیک دا او که د ملک او د قوم د فائدې د نو اودرې ولې بلکې دې جاری او روانه سیندی وی دینه دا معلومیږي ولا یحل لكم ان تاخذوا مما اتیتمهن شیئا کم منصوبه کار غ روان کړی دی نو دا غ د عمل ابطال نه دی پکار ا د ملک او د قوم د ترقې د نو روان دي نو زمو ملک د سیاست مخکې حکومت چې سکړي کنه اوس نو راغ یار سب سٹاپ کی دا غي نه غمخ کې چو ناغه چې شروع کړي چې بل راغ غار سټاپ نو د خلکو د فائدې کارونه او درول نو د اصولي تور سیاسی د ملک او قوم د پارسې نه لسم لسم د دین ثابتې الا ان يخاف الا يقيم حدود الله فان خفتم الا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به وتلك حدود الله فلا تعتدوا دا مسله دا خله وکنه خزه خاوندې کور نه جوړي یریږي اسنا حدود الله په مال نش د یو بل حق زاینو کو نو په دې صورت کې دا دا چې دا خزه خاون ته ویرا زما دا کل یا باز مہر والا خو ما پرې دا مہر ولا ورکی او ته معاف کی پری نو سیندی سوی دغه سي دفع شر د پاره دفع شر د پاره کرایله سور کړی شنو دا بجایزی دفع شر د پاره دلته خزم دفع شر د پاره راکې کور جوړی نه خزه ته خزه نه وای نو خزه د خاوند د دفع شر د پاره خپل مہر کول یا باز ور کی وی زبس خلا نو دقه سک دراعی د دفع شر د پاره رعایت رعایا دل سور کوي نو دا به جایز جوازشتا نو غسری سور کول ډیر سری حدیث نه معلومی نبی علیہ السلام وی زمانه بعد به خلافتی خلافت نه بعد به ملوکیت راشي ناغه بادشاہان با تاسو نه حق واړي خو تاسو له بنه درکې او نبی علیہ السلام وی دا بسنګ خلکی دا حکمرانان به اسروي اسرتن ځان له په تاسو ترجیح درکې صحابي وته یا رسول الله سوکو تور راوالو په دې وخت کې چې ظالم دی قوم له رعیت له حق نه ورکوي او قوم رعیت نه غواړي نو نبی علیه السلام وی نه یو صحابي ته وی توره دی ګټه لرولا پسې کا ځکه اجتماعي نظام خرابي صرف حق نه درکې نو اجتماعیت ولې خرابه از عالم دی ظلم کوي به سره الله پوي او نبی علیہ السلام بل مقبانه دا ویلو چې تاسو حق ورکوي تاسو له دې نه درکې ځکه نظام خراب نشي اجتماعیت اهم شی د اسلام دا نو کو ظالم دی نو خیر تاسو ولا حق ورکوي چې تاسو نه مطالبه کوي تاسو له نه درکې تر دې چې تاسو ما سره حوزه کو سر کې اوځي شي الله به تاسو له الته بدله درکې ده دی ولی اجتماعیت خراب نشي نو دا مطلب دی داغه د دفع شر د پاره اتانا مطالبه کوي خو تعالی سره درکې نو ورکه خلافت ته نقصان ونه رسي اجتماعیت ته اجتماعیت ته نقصان ونه رسي نو د فشر د پاره که سور کولی نو دا به جایز وي دارنګ یا مثلا معزول شو یو حکمران او هغه د کورسه اقتدار وسنه پریدي اخر درې طلاق رالل په دې دریو طلاقو کې دریو طلاقو نه پس دوباره نکاح نه کیږي که کیږي سبي حلاله شرعي به منځ کې راځي حلاله شرعي څه ده که یو بل خاون سره نکاو کی او هغه خاون چرته پخپل خوخه دانه چې دی بوته وي پخپل خوخه چرته دای کور جوړ نشو یا طلاق راغې او د طلاق کړه نو ال به د اولنی خاون سره نکاح جایز کی سیندی سیب ته عجیب سیاسی مسله راو بازی او دقه سه کله کله راعی افسر حکمران وزیر مشیر گورنر وغیرہ هغه نه سميږي پس جرم کې پس الزام وغیرہ یا س کمی کو تاهی کې په دمانه جرم راغله ده سمی گینه نو سو کې وی رای کی کسی دوسری جگہ تبادلہ کرے تو ګره د سیاسیو د دې رای د یو ځای نه بل ځای تاسو کې تبادلہ وکړي دلته په یو ضلع یا صوبه کې د یو ادارې سره افسر دی او په د باندې څه خبره رااله نو د دې زینو چت کې بل ځای تبادله ترانسفر وی کنه زموږ د ملکی وی چې کله داسې جرم غټو کې نو سچل وسرو کې دې نه بل ځای ته ترانسفر کی سیندی سوي دا ترانسفر یو کې لکه څنګه چې دا خزه سکړه بل خاون لا بوتله چې ورګه دماغ یې دا څه زموږ حکومت کوي کنه لوري زه ته ولېږي چې لوري زه ته ولېږي نو بیا هغه بیا بس سم شي دماغ نو بهر حال دا یو لسم حکم دولسم حکم اغا دا ده وایذا طلقتم النساء وایذا طلقتم النساء دا یو سړی خزا طلاق کړه او د طلاق نه بعد دا خپل عدت ته قریب شو نو قران وای فامسی کو نبی معروف دا خزا رجوع وتو کې بس واپس به خزه پاتې شي او سرهوهن بمعروف او که خزه کینا پس چې کله عدت پوره شو په خپل به طلاق واقع شي خلا تمسکوهن زرارا لتاتدو دې د پاره سمې ساره و چې خزه وطن وي خو مقصد د سره تکلیف ورکول دي نو دغه خبره کوي خدا تکلیف څه د پاره کوي ولا تمزقون زرارا لتعتدوا مقصد دی چې دا نه خزه کوي نه پریدي چې دا مجبور کی چې مہر مہر راته پرید حق را تپری تنگی چا غ مہر را تپری دی رانه نالی نو دقه سي دلتم سیندی سی وای دا د د سغرز د پاره کوي د دې غرض د پاره کوي چې ماته دنیاوی مفاد او دنیاوی فائدہ ملوي شي نو دولسم حکم سیندی سی دلته وای وی پیټ پروری کی غرض سے حکومت کرنا جائز نہیں اوس چې کله حکمران حکومت کوي نو دا حکومت به د پیټ پروره او د کومبه پروره او اقربا پروره د پاره نه دا حکومت به د الله رضا د پاره وي ځکه اسلام کې دا حکومت چې نه کنه کول اقتدار دا غره حق نه ده دا فریضه ده دا د مغرب او د اسلام منځ کې فرق ده مغرب تصور دا دی او جمهوریت تصور دا دی د دې د دې سیاست چې دوی دا اقتدار حکومت سګنی خپل حق غني دا ورته ځي سیاسان وای ار یو دا وای دا زمو حق دی حکومت زمونږ سره حق دی پیپلیان هم وای نشنلیان هم وای عمران خان هم وای ټول وای دا حق غني دا زموږ حق دی چې زموږ حکومتي دا زموږ حق دی چې موږ له وزارت عظما راشي دا زموږ حق دی صدارت دا زموږ حق دی وز وزارت دا حق غني اسلام کې څه دی حق نه دی اسلام کې دا فریضه ده دی وجنه شی ګډوډ شو کله چې فریضه غنی کنه نو بیا دا د الله د یاره نه صحیح پوره کوي سر ترز او کله چې حق غنی زما حق دی بس چې سې وکړم مزه چرچې پی کوي دا تصور دی د مغرب او د اسلام منځ د جمهوریت او د اسلام د سیاست په منځ دا وجه ده چې یو ځل یو صحابي نبی علیہ السلام ذمہ داري تقسیم کړ یو کس له ذمہ داری ورک نو بل صحابي وته یا رسول الله پلان کې لده او خدا ورکړه ذمہ داری مال امره او صحابي په لالچ پنیت نه وي خو دا خدمت پنیت باندې وي نو نبی علیه السلام یو ته دا ویلو څوک چې په خپل غواړي نه ورکو ولی څوک خپل غواړي نه ورکو او که په خپل غوسته وته ملو شو نو د د ذمہ داری الله هم د توس پاري ته پوه شو ذمہ داری او وحده دې پوه شي او که چرته په خپل نه غواړي او ورکړې شو وردا نو د الله تعالی امداد به وسره اسلام خدا تصور دغه رنګ بل صحابي ته ویلو ابو ذر غفاری رضی الله عنه راغلو یا رسول الله ما ته ذمہ داری راک او ته انک ضعیف کمزور ہے ته سیاسی عہده نشه سنبالولې هغه وجه دا وا چې هغه انتهایی زهد والو نو انتهایی زهد بیا چې د ابو ذر غفاری غونتی نه غنشو چلے دی په نظام کې او دونه سختو زهد کې چې عثمان رضی الله عنه ته غریب تنگ ا دې بده تنگ او جمعات جوړ جمعات جوړ کپوخ داغه زمانه پوخ کنه ولی دا نبی علیہ السلام دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دارنګ دا عمر فاروق رضی الله عنه دور کې خو بس ما کچه جمعه ته سو وسات پکې راغلو د نبی علیہ السلام په عمر کې ژوندګي کې هم دا وسی شوو وسعت راغلی وس لګ زینې وسر واغشت وسیه که ځکه ټنګېده به په کسان بیا د عمر زلان هو په دور کې پکې وسعت راغی خو دوباره نوې تعمیر او پوخ تعمیر د عثمان زلانو دور کې وش نو د ابو ذر غفاری چې د نو د پسراغه عثمان مشرو وته د کم بدعت کو پوخ جمعه دی جوړ هغه دا پوخ جوړ ک چې پیلر مخ کې د دغه وي د کجورو تنوا نو ده سوکړه پکې خ قیمتي لرګي ولګاو لرګي پیلرې جوړ دیوالونه شپول غونته و د کې غټه ولګولې برچت د کجورو پانه یو شی بل شو تخته ولګولې پوخی که د لرګی نه جوړ کو د غټو نه جوړ کو نه دا ورته دا دی ولې کولې پیغمبر نه کړي ته ولې او ولې موږ دنیا لراغلی چې ته پاخه پاخه زینه جوړه دونه زهود نو عثمان رضی الله عنه غریب ته ومه تنگ شوو په دې خبرو نو اخر دا سه وکړه چې صحابه سره مشوره وکړه نو د ته یې راته چرته بل ځای ته لاړ شه نو د بیا شام ته لاړ نو چې شام ته لاړ ته ماویه رضی الله عنه هغه ته پوسه لراغه اخو بیا کشرو نه باندې خب نیغ ورته ناغه امیر المؤمنین ته وی چې ځان خو خلاص کو خو زری په مسله واړو نه ورته واپس راشه نو واپس راوس نو چې واپس راغې نو دلته بیا چړل کول نو عثمان زنه ته یو کار وکړ ویسا ته دا شو کنه ته د دې دنیا سره نه تلاش ربزه تلاش ربزه مدینه نه بهر دا دا بیت المال د وخانو د ګړو بيزو زو ویل ته وسه نه به ال ته وسه دا هغه صحرا کې بس خیمه او خزه او دیو یو غلام دی پاتې کېدل بیا ته غریب وفات هم شو هلته وفات شو او وفات عجیبه و چې کله عبدالله ابن مسعود د حج ایامو را روانو کوفې نه راته په لاره په دې کې د د ځنکدنو د ښځې ته ووې چې قافله به راځي ځکه د حج ایام د قافلې تیرې دی په دې لاره نو چې قافله راشي ځکه له مړ شم نو تبا باروزه یا غلام ولېږه ا قافلې والا ته به وې چې راشه د پیغمبر صحابي ابو ذر غفاری وفات ته غسل کفن دفنو جنازه او دفن کې نو دغه سیوش نو پدې کې د وفات شو خزه یا غلام باروت قافله تیرېدن عبد الله بن مسعود اتفاقی با قافله کې حج لرا روانو نو دی وتاوازو چې دغه سي صحابي رسول وفات شوه دی نو چې کله عبد الله مسعود راغې ابو ذر غفاری ولید نو یې چاړل نو یې چې ماته د پیغمبره خبر را یاد شوه چې ورځ تبوک ته مونږ تلو او مونږ مخکې تلو او ابو ذر غفاری आवाज را روانو د داسې شاعت ځان ځان لکېده نو نبی علی السلام چې رحم الله و ابو ذر الله دې په ابو ذر باندې رحم وکي يمشي وحده یو اسې یوازې ګرځي دغه سه به یوازې دنیا نه زی نو وی جوړ چې دا خو ما حالت ته رښتیا دنیا نه یوازې لاړ هغه سه راکی او بیا دوی کفن دفن ک او دارنګ بیا ته دوی روان شو نو سه خبره دې بوره کوله چې ابو ذر غفاری زلان هم وینو نبی علی السلام نه انک ضعیف ته لکه دا نشي چلولې ځکه ما دغه مزاج دا سه زهد والو چې نظام چلولو کې بیا دغه سه زهد چې هغه بالکل جایز شیم نه برداشت کینو بیا نشي چلے دي نو بهر حال ما چې زمون په دین شریعت کې دا ذمہ داری عہده چی دا سي دا فریضه دا حق ني او دارنګ بیا ما سلف کې هم دا سیوا دا عمر بن عبد العزيز ته چې کله خلافت ملوش نو چې کله داغه اعلان وکړ داغه دورغه محدث ځکه بادشاہ سا بادشاہ د سر مشوره کړې و لوی محدث داغه دور ناغه وتوی دا د تر زوی دی خده عمر بن عبد العزيز نو وصیت یو کو هوته وی چې کله زمړ شم نو دا وصیت به اعلان کې دا څه باندې کې ځکه چې شاهزادګان وغیره غوبل جوړ نه کی کنه دا غم زامنو د نورو ورونو زامنیو او ټول پتمو نو چې اکلا وفات شو دفن شو نو دوی ما سره وصیت ته د بادشاہ ټول راغون کړل او باغه منس کې هغه اعلان وک چې عمر بن عبد العزيز نو چې د وره د او تخته نکوم نکوم خلافت نکوم حکومت نکوم به راوس پزور پزور ولا بیتک نو چې خلیفه شو نو کور ته لاړ نو خزه ته وی چې ما باندې د امت مسلمه دون لوی بار بوج د خلافت راغې چې زما مردانه قوت ختم شو بس نو اسنه چې ستا حق ادا نشم کړي نو خدا دا چې ته تعالی طلاق در کو مور کرز نو خزم خزوا او ورته نه زما خاونه هر رنگ چی زبتا سره نو داسې وګوره ذمہ داری پی راځي نو هغه باندې دونه بوج راځي دا ذمہ داری ده نو چې کله ذمہ داری غني نو هغه بیا ملک او د قوم انا انا ټکا ټکا خیال ساتي هغه بیا د سیندی صاحب خبره چې دا حکومت چې ده کنه پیټ پروری کی غرض سے حکومت کرنا جائز نه نه نه جائز پدې کې به پیټ پروری کومبا پروری اقربا پروری نه او جمهوریت والا سیاست کې سي د قلوبي زمو حکومتونه سکه پاکستان صرف پیټ پروری ده کومبه پروری ده او اقربا پروری ده او یا پارټي پروری ده پارټیانه بیا پالی کنه دا به زالو وي هر حکومت چې راشي ځان مړی خاندان مړی او پارټي خکای بس نور د قوم او د ملک د خلکو پروا نه نو دا یو سیاسی قانون شو دولسم دیار لسم هغه اذا اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعذلوهن دی آیت نمبر 232 هغه دا چې کله خزه طلاق شو عدت ختم شو اوس دا خزا بل ځای نکاح کوي نو دا منې کول نه دی پکار نکاح ثانی کوي دا خدغه مسله وا خودلته ته سیاسی مسله سیندی صاحب دا وای دا روزی رای کو رعایا نے مزول کر دیا یا رای نے خود بخود استفاده دیا پاکستان کې دا لوبه ده خپل مدت پوره شو نو چې لاړ اوس چې بل حکومت راشي نو د حکومت وته په اسمبلی کې کینی حزب اختلاف نو ټول 15 کال لګیاوی د د خپې راکای نو چې سباله بیا د حکمران شي او هغه حکمران پارٹی هغه حزب اختلاف شي نو دا لوبه وی ای حکم دا دی سیاسی چې ستا مدت تیر شو بل راغې نو داغه په کار کې مداخلت بیا مک اپرې د چیکارو کی دا به لکه څنګه چې دلته وای خزه طلاق کړه عدت تیر شو ستا وسر تعلق ختم دی اوس دا بل خاون کوي نو پښتانه دي پښتون بیا وای ما طلاق کړه د خپل ځای باندې کانه کې دا زما خزه د دلج ستا خزه د تا طلاق ولولې پښتانه داسې کوي کنه اخزه بدغه سيناستي بل سر باندې کوي الکه شنه کوي دا تا ولې طلاق وره نو دقه سي وای چې ستا مدت تیر شو او بلوس حکمران شو نو دا په کار کې ګوتې مو اوس پرې د چاغه خپل حکومت او نظام چلی نو دا دیار لسم حکم طلاق شوی خزه یا بلا دا یو رضایه دی بچی له پی ورکې نو په پلار باندې ضروری دی چې د دغه خزه پی ورکون کې نه نفقه یا تنخوا ورکی ځکه دی بچی له ورکې سو پورې نکاح کې وا نو دا ذمہ داری په مور وا چې بچي له وپه ورکړي. کله نکاح نه ووته نو دا بچی خو مولود له دی کنه مولود له دی د د بچوی دی دا بچی در اصل د چي دا خو د پلاری نو اوس نکاح کې نه دا ستا بچی له پی ور کوي نو دا پاغي باندې ذمہ داری نشته نو نه نفقه تنخه پتا ده یا پردې خزر استاد بچی له پی ور کوي دا نه نفقه تنخه ور کول غواړي دینه سیندی سے وای دا روزی لکه څنګه چې دا اغا دا یو رضایه له تنخوا نه نفقه ذمہ داری د دې خاون او د پلار دا نو دقه سي اوي دا رعایا نه ده دا ریت وی ریت کی مثال بی نو زائدہ بچے کی طرح ہے د دې رعیت مثال هم دا ماشوم بچی دی نو لہذا حاکم ها هغه وای نو زائده بچی دی نو لہذا مبلغین کی وظائف شای خزانه سے هونګه د مبلغینو مدرسینو او د ملازمینو تنخواګانې با چرته نه د شای خزانه نه دا د حکومت ذمه داری ده استاذ له مدرس له ملازم له سکی تنخواه ورکی دی ول دا نظام چلی وای دا رعیت هم د نوزایده بچی په شان دی څنګه څنګه چې دا بچی پيو ته ضرورت لره د دین بغیر جمع دین پاتې کیږي نو دارنګ داریت تعلیم ته تربیت ته ضرورت لري اوس ال تکمه داعیه دی بچی له پی ورکول نو په پلار تنخوا دغه رنگ چې کم مدرسین معلمین دارن کم ملازمین د دا ملک نظام د دا عوامو د پاره چلی نو د دې تنخواه پچا ذمہ داری ده دا حکومت باندې حکومت به د دې تنخواګانې ورک دا د نبی علی السلام په وخت کې لګ لګ او بیا دا غې نه بعد روسو دا خلفای راشدین کې باقاعده روزینه او وظیفه مقرر شوه عمر جن دور کې فوج لا دارنګ ذمہ داران ولا معلمین ولا نو سیندی سه دینه معلومیږي چې د مبلغین او مدرسین وظایف او د ملازمین تنخواګانې دا به د شای خزانه نه ادا کیږي نو البا ملک کې وي امن او امان او خوشحالي ترقی راځي چې کله تعلیم او تربیت صحیح شي او تعلیم تربیت ال صحیح کیږي چې کله هغه مبلغین مدرسین ته دا حکومت د طرفنا دغه تنخوا او دغه معاوضه ملوي شي پنځل لسم دوم دې آیات کې دن یو خو خپل مور وا طلاق شوی و اینان نه پقه ده اوس قران دلته دا وای وین اردتم ان تسرزو اولادکم مور نکاح کې دا مثلا خو مور ته عذر ده یا سبل سم مسله ده پې نشي ورکولې بچی ته دا خزه خاون په مشورې سره د خپل بچی لا دا یو دارنګ رضای مور اونیسی پي ورکي نو فلا جناح علیکم ګنا نشته بس صحیح ده دا نشي ورکول یو زر دی بل دی ولا د پيو د پاره ونیسی خو اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف هم نیولا خو لیکن اغا ستاسو دی بچی لا پی ورکی دا ذمہ داری ډیوټي پوره کئ نو پکار دا ده چې تاسو اغه لا بالمعروف دا غي معاوضه ورکي سیندي سوي دینه معلومي چې قوم کو تعلیم اور هنر سکھانے کے لیے خزانے سے روپیہ دیا جائے گا یعنی د تعلیم او د هنر خرچه به حکومت کوي تعلیم او د هنر خرچه به د خزانه نه دا به د حکومت ذمہ داری وي لکه څنګه چې دغلطه د بچی تعلیم تربیت کو کنه خزانت یې کاوه نو د هغې دپاره یې ووی اذا سلمتم ما اتیتم بالمعروف په معروف سره دی معاوضه ورکړي نو دغه رنګ دلته هم دا ریت که د ریت دا خزانت یعنی د تعلیم او تربیت او د هنر کوم خرچه راځي دا به د حکومت ذمہ داری د حکومت په ذمہ دارو کې لکه قران کې روس سورې نساء کې برایش چې د حکمرانه غا اصول چلتوي احکام سلطانی نو پای کې یو داو کنه انت د علمانات اله اهلها نو پدې کې یو معنی دا ده چې اهل د غله حکمرانی ورکړي شي خو د مطلب دا دی چې حکمران حکمران شو نو حقدارو ته خپل حق ورکي الته مفسرین لیکي د ریت حق څه شه ده تعلیم ده صحت ته روزګار دی او دارنګ دا نور ضرورتونه دي دا د حکومت ذمہ دارو کې نو د حکومت په ذمہ دارو کې دا چې قوم د تعلیم او د هنر خرچبه په حکومت باندې وي دا به د دوی ذمه داري وي نو اله به ملک مخکې ترقي کوي دا تقریبا دې ځای پورې دا پنځلس احکام وشو ختم به کو کنه پرې بیا بش زبست ده تفریو کینو بیا سبق بل طرف درس وای